او د قندهار نه یې تقریبا څلور پوښتنې ماته را استولې دي اوله پوښتنه دا ده چې مشران که په وړو باندې ظلم کوي نو واړه باید څه وکړي کشران رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل یو حدیث کې د مشرانو او د کشرانو حقوق ډیر په لنډه توګه بیان کړي دي هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه مشران چې زمونږ په کشرانو باندې رحم ونه کړي دا زما د امت نه نه دی او هغه کشران چې زمونږ د مشرانو احترام ونه ساتي فلی سمنا دا زموږ د امت نن دی زمونږ نه نه دی دا نو مشر باید د خپل مشرتوب باندې وپوهیږي په ماشومانو باندې ترحم او شفقت وکړي دا نه چې حق و ناق د هغو ډبول یا په هغو باندې زیاتی کول یا په هغو باندې زورنه کول دا مشر لپاره په کار نه دي همدارنګه کشران باید بالمقابل د مشرانو احترام او د هغو توقیر په زړونو کې وساتي خو بیا هم که مشر بې ځایه په ماشوم باندې یا په کشرانو باندې ظلم او زیاتی کوي بغیر د تعدیب او بغیر د څه ضرورت نه هغه به د خپل جزا ویني ځکه دا مظلوم دی دویمه پوښتنه چې موضوع پورې هم هغه تعلق لري چې زیارتو ته ځي د قرآنونه تیریږي دا ګوره ټول خرافات دي دا ټول بدعات دي د اسلام په مقدس دین کې دا هیڅ اصل نه لري او نن ورځ چې ښځې زیارتونو ته روانې هغه باندې زه هم وغږېدلم چې د دوی مطلب میلوي او یوه خبره یې لا دا کړې ده چې وایي د دوی دوی په الله باندې ناز کوي دا د الله دوستان دي په الله باندې هیڅوک حق نه لري په الله باندې هیڅوک ګوره دا کفري کلمات دي ناز نشي کولی د الله نه وویرېږئ د خپل عقیده سمه کوئ تاسو راشئ یو وارې قرآن ولولئ یو وارې د رسول الله حدیث ولولئ یو وارې تاسې د فقهاو مجتهدینو اقوال ولولئ چې هغو موږ ته څه ویلي او موږ په څه بدبختیو کې اخته یو حجاب نه مراعتوي مونځ نه کوي زکات نه ورکوي د الله او د رسول د اوامر اطاعت نه کوي او زیارت ته منډې وهي روانوي ما ویلې چې هغه ښځه شرعي حجاب نه کوي عقیده یې سمه نه وي هغه په داسې لباسونو کې زیارتونو ته رواني په هغو باندې د الله لعنت ورېږي رسول الله هغو ته لعنتي ویلي دي او بل دا چې چاته مخامخ خبره کوي دینه چې غیبت یې وکړي مستقیم که د چا نقص په مخ کې ورته وایي ډېره به ښه خبره وي یو خو د عیب مسله ده چې عیب یې ورته پټ کړي الله به ستا عیبونه پټ کړي او ددی نه چه غیبت کوي چه مخامخ خو د ورته وایي دا نقص دی پکې ځان ځان ته اصلاح کا ځان دې اصلاح کا ډیره ښه خبره ده او څلورمه پوښتنه چې ځینې کمپلونو کې البته بوتان دي هغه په ماشومانو باندې اچول ښه خبره نه ده په هغې کوټه کې که دا تصویرونه پراتی مونځ هم نه کېږي ګوره مکروه مونځ دی ساده کمپلې هم خرڅېږي چې هغه واخلو ډېره به ښه خبره وي دغه پاڼه وه چې دغې خور سوالونه ما پکې لیکلي وو دا بله پاڼه به راواخلم احمدزی صاحب زموږ ورور چې د پتیان اړیکه نیولې وه چې ځینې جوماتونه دي البته جامع جوماتونه چې د قبرونو په خوا کې یا نږدې هلته جوړ شوي هلته مونځ کول څنګه دي یو خو مسله دا ده چې په خپله قبرستان کې ځینې زیارتونه به هم تاسو هم لیدلي چې هلته یې ګنبده ورکړي کوټې پکې جوړه کړي د مانځه ځای پکې جوړ کړي دلته مونځ صحیح نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یهودو نصاراو باندې لعنت ویلی د دې لپاره چې د هغوی خپلو انبیاو قبرونو نه جماعتونه جوړ کړه هلته یې منځونه کول خو یو جماعت که د قبرستان نه لرې وي یعنې د قبرستان نه وتلی وي هلته منځونه کوي په هغه کې باک نشته دی دویمه پوښتنه نه وه انشاءالله دویمه پوښتنه چې ځینې زموږ ورونه یا خویندې دي زر زر منځونه کوي ګوره په منځه کې فرایض شته په مانځه کې واجبات شته په مانځه کې سنن شته دی که د ستانه هغه واجب پاتې شي هغه مونځ دې ګوره ناقص دی نه کیږي که فرض درنه پاتې شي اصلا مونځ دې فاسد دی مونځ دې نه کیږي په ځانګړې توګه چې کله د قومې نه پورته کیږي د رکو نه پورته کیږي دلته اکثر سر پورته نه کوي او ډایرک سجدې ته لاړ شي چې کله سجدې ته ځي د دوه سجدو په منځ کې دومره سر وچتوي چې ځمکې ته بیرته نږدې وي ګوره د ځینې فقهاو په نزد باندې دا تعدیل ارکان واجب ده چې واجب شي نو د واجب دی چې قصدن پرې دې مونځ دی نه دی شوی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین غل هغه غل معرفي کړی چې هغه د خپل د مانځه نه غلا کوي نو چې اودس کوئ زحمت وباسئ راشي ډیر په عاجزي او تضرع سره خپل پروردګار ته ودرېږئ هغه مونځ چې رسول الله درته ویلی فقې درته ویلی په هغه طریقه باندې مونځ وکړئ چې الله رب العزت دا زمونږ مونځ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي قلمیار صاحب و چې د زابل نه یې اړیکه نیولې وه چې یو جماعت دې لپاره جوړوي چې دکانونه وران نشي ګوره جماعت د الله کور دی جماعت د الله معبدګاه ده دا باید ډیر په اخلاص او صداقت سره جوړ شي بغیر د دې نه چې په هغه کې کوم د مسلمان شخصي منفعت تړلی وي بلکې د هغو مقصود د مونځ او د هغو مقصود د الله رضا وي که څوک د دې لپاره جوړوي چې دکانونه وران نشي په هغه کې دې لپاره هیڅ کم ثواب او اجر نشته دی او هغه ټوټې یا د قرآن کریم یا د سپارې چې تاسو وي هغه په یو بوجۍ کې واچوئ ډېر یو محفوظ ځای کې دفن کوي دا ډېره ښه خبره ده حافظ بهار صاحب زموږ ورور چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه د امام نه چې څوک مخکې تکبیر وکړي ګوره د هغه مونځ نه کیږي تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی او چې کله یو سړی امام پسې ولاړ وي نو باید چې کله امام تکبیر تحریمه کوي هغه پسې یا هغه پسې وروسته مقتدي تکبیر تحریمه وکړي چې د امام نه مخکې دا ځان و تکبیر تحریمه کوي او درېږي نو څه ته امام پسې ولاړ دی خو مونځ دې پرېږدي لاړ دې شي او د جمعې مانځه په هکله باندې تاسو پوښتنه وکړه واقعا زمونږ فقهاو ځینې شرایط دې لپاره ټاکلي دي شرایط یې دې لپاره ټاکلي دي خو په هغه ځای کې چې نفاق او شقاق په ټولنه کې نه پرېوځي خلکو منځ کې نفاق نه پیدا کیږي هلته کې څوک نم کوي چې شرایط موجود نه باک نشته او په کم ځای کې چې نه کوي هلته شقاق او نفاق او بدبختی د خلکو په منځ کې پیدا کیږي نو هلته دې مونځ وکړي فیض الله جان چې د هلمند نه اړیکه نیولې وه زموږ د راډیو په هکله یې پوښتنه وکړه زموږ راډیو د حکومتي او دولتي راډیو نه ده دا شخصي راډیو ده دا شخصي راډیو ده او چې عالم چوپ پاتې شي هغه مسائل چې د هغه نه پوښتنه وکړي او هغه خپل علم پټ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د آخرت په ورځ به د الله حضور ته راکاږل کیږي د هغه په خولې کې به د آتشین او د اور قیزې اچولې اوسیږي مبارز صاحب و چې د پکتیا نه اړیکه نیولې وه چې مسافر ځي او هغه د قرآن لاندې تیروي ګوره دا ټول خرافات دي یا بیا په قرآن کریم کې پیسې لیکي قرآن کریم د الله کتاب دی ډیر مبارک کتاب دی ډیر معزز کتاب دی دا هغه کتاب دی چې دا لارښود دی د ټولې ټولنې بشریت لپاره با چې په قرآن باندې منګولې ولګوو د قرآن اوامر عملی کو د قرآن احکام عملی کو د کومو څیزونو نه چې الله خپل کلام کې نهیې فرمایلې د هغه نه ځان وساتو قرآن دې لپاره نه دی راغلی چې ته لاندې پاسې ونیسه چې لاندې ته مسافر تیر شي یا په قرآن کې پیسې کړي قرآن دې لپاره نه دی راغلی بلکې قرآن دې لپاره راغلی چې په قرآن عمل وکړه څه چې الله ویلي د هغه نه ځان خبر کړه د کومو څیزونه چې الله نه یې فرمایلي د هغه نه ځان بچ کړه او دا د واده قصې چې تا وکړې دا بدبختیا نشته ده دا ټول خرافات دي دا ټول خرافات دي واقعا ډېرې بدبختیا نشته په ټولنه کې له بده مرغه چې ځینې خرافات او ځینې بدعاتو ته موږ دیني رنګ ورکړی دی هغسې قبیحه بدعت هم ترې جوړ کړی چې هغه ته دیني رنګ ورکړی چې حتی که هغو ته ووایه چې دا کار مه کوه نو هغوی ته به دا ښکاري چې موږ دا دیني کار څنګه پرېږدو الله دې په موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي یا د کوکو والا ټول خرافات دي حاجي صاحب حمیدالله او هغه محمد له بده مرغه چې د دواړو اړیکه پرېښ شوه زموږ سره نثار احمد و زموږ ورور چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه د مسله د پیر او د مرید په هکله باندې تاسو پوښتنه وکړه ګورې اصل حقیقت د تصوف اصل حقیقت د تصوف چې دی هغه